خلکو نه ورسره وکړ او خو غټو غټو ږیرو وال او بیا به یې له دغه ځای نه بوتل هغه غریبان ساده وو اعتماد به یې په کاوه په دې تنظیمونو والا هغه نه یي دا مجاهدین په پوه شوې دا هسې ځان مجاهدین کړی د تنظیمونو کې چی د دې حکومت وال په پوه شوې دغو ظالمانو به بوتل هلته به وزیرستان کې به سم روغ خدای پاک دې دغو خلکو ته اجرونه ورکړي والله زه جومات چی درته ناست یم چی کله مقصد دا دی چی په داسی او وخت کی ما زړه کی بس دوته دعاګانی راشی چی دغو خلقو دی دغو خلقو کوم قدر او احترام وکړ کنه خدای دی دو قدر او احترام وکی دو غریبانو به ساتل کورونه یې ورته خالی کړی وو ما ته پته ده مونږ پکی دنیا شاګردان دی خپل کورونه به خالی کړی وو تره کره به تلی وو او دا به مقصد مجاهدینو ته خالی کړی وو دا دی ایسای ایجنټان خدای دی تباه و برباد کی دا دی چوک پا دی جیش پا نام باندی و چوک پا دی پلانکه په نام باندې و چوک په دې چا په نام دا خبیثان به ورته راله او دا به یې دونه اعتماد او دنیا پیسې ګانې به یې ورته راوړې هغه به یې غریبان خطا کړه ورته یې به یې چې څه کوې دا سرګو دې ته میوالیا دې ته به یې بوتله چې تر میوالي به ورتله که نه لا به میوالی کې یو میاسو ګرځاو الله سرګو دې کې لاغه کې بس به به حال تسیدی وکړه چې چور به ډېرې پیسې په میندولې کنه لکه مقصد یو زناور چې خرڅ کې دغه سي ظالمانو خرڅ کړو خدای دی دا خلق تباه کی چی دی مجاهدینو په نام کی مقصد جهاد سره چکی منافقت کوي دغو چی کوم جهاد ته تاوان ورک کنه دور اچا نه ور کړای چیرته اعتماد په دو باندې ونکو اوش ډیر ناکار خلق دی ډیر مونږ ته ټول اعتماد مقصد ټول خرابی ادو خلق جوړ کړی دا منز بیگانگا هرگز ننالم شاعر چه ہوتے ہیں من از بیگانه گا هرگز ننالم که با من هر چه کردا آشنا کرد چه ما ته له پردیو خلقو نه ګیله نه راځي ما سره چه څه وکړه خپلو اشنایانو وکړه تاسو په دې خبره پوه شئ جی بهر حال وكما, وكما أن المحافظة على تعجيل الفطر تباعد عن اختلاط الملل وتحريفها او لکه وګوره کنه محافظت په تعجیل د چا باندې فطر باندې چې حدیث مبارک کی را درمی چې دا مسلمان قوم دا دی مقصد دا دی چې څه کوي همیشه د پاره په فطر باندې په افطار کې د څه کوي تعجیل کوي نا وخته دی نه پدې کې د تعمق نه کوي چې نه نه و درځه وسوسې چې لا داسې نه چې لمر پرې وته نه نه دا وسوسې بنه کوي سره پدې کې تباعد دا د اختلاف د اختلاط کې مللو نه او د تحریف فی الدین نه دینه چې دا تباعد ده بیا به مللو سره اختلاط نه راځي لکه ځنو به ډیر ناوخته او په حدیث سی تعمق پی کاو او بل مقصد دا چې تحریف فی الدین لارې به چسی بند شي او که دغه سی د ډیر شیخی چې سړی کوي کنه په یو عمل کې دا کله بدعت طرف ته چسی لاړ شي نه نه چې شریعت ویلی دی چې تاسو تعجیل پکو چې یو ورد وی چې بس لمر ډوب شدا نه چې وسودر زه یو شل منټه نور ورته انتظار کوم چې ښه متیقن شي چې څه ډوب شو داسې نه شي نام د صحیح ډوب شوی نه یې چې کما دا ډېر دغسې کوي که نه نه نه دا ټیک خبره نه ده تاسو په دې خبرې پوه شو خو داسې داسې تعجیل نه چې لا د مازدیګر ور ماته کړي ورپسې بهرحال وما زالت طوائف الناس من الحکماء دی یو حکم دار و مدار دو پچا باندې ګرځي دی یو حکم دار و مدار دو په هغه پیکر محسوس باندې ګرځي هغه پیکر محسوس باندې ولی ته نه ګوري بیماری فلانی بیماری اخو یو امر مخفی وی نو دی هغه حکم دو پچا لګي په هغه پیکر محسوس چې دا علامه پکې به ودا چې فلانی بیماری پوه شئ دا سی چوتا وګوري ډاکټر هغه زیړای او دا خو یو بدني بیماری د حرام درون کې وای شي علاماتي په هغه باندې چې کې بنا کوي نو ټول عمر مقصد دا ده چی دا که حکما دی که اهل صناعات دی که اطبا دی دا هغه احکامات په چا باندی دایر کئی په هغه پیکرهای محسوسه باندی چه کئی دایر کئی نو لہذا شریعت کی با مقصد دا ده چی دا احکامات په چا باندی دایر کیگی په پیکرهای محسوسه باندی با دایر کیگی اگر که هغه مقصد دا ده چې هغه ملکه خو باطنی شی ده اخو معنوی شی ده لیکن دی ایغه پیکر محسوس باندې به مقصد دا چې احکامات جاری کیږي ثواب او عقاب وغیر دا به هغه پیکر های محسوس ها ټیک ته ایغه به پکې چوي دخل وی هغه نیت او عمل دواړه بچوي دا به مقصد دا چې یو تر بل جوړا وی سره عمل بغیر دی نیت نه او نیت بغیر دی عمل نه بیا مقصد دا چې مفید نه ده تاسو په دې خبره پوه شئ دواړه به سره دواړه او یکون عملا شاقا یا یو عمل شاق وی یا یو گران عمل وی او خاملا یا دا سی گمنام غند عمل وی او غیر موافق للطبیعہ یا دا سی یو عمل وی چی اغا مقصد دا چی طبیعت سر موافق نہیں لا یقصده طبیعت تی اغا قصد نکی ولا یقدم علیه الا المخلص او په هغه باندې اقدام نه کوي هغه کار نه کوي مګر مخلصین یې کولای سي هغه مخلصین حق الاخلاص چې هغه مقصد دا چې حق اخلاص سره چې وي مخلصین وي فیسیر شرحا لاخلاصه نو دا عمل بیا دی دو اخلاص تی پارا مقصد دا چې شرح وګرځي او مونږ وایو چې او دا مخلص تا او دا چرا مخلص تا دا دی تو نو دا مقصد دا دی چی دغه اعمال هغه اخلاص ته پاره یو قسم وضاحت شي کني اخلاص خو یو امر باطنی شی ده لکه مثال قد تزل من ماء زمزم لکه ماء زمزم دون اسکل خدای پاک ته مونږ ته نصیب کی دون اسکل چې سمې د پختی داسې پروزی دون زیات اسکل شریعت کې راځومی چې دا د منافقین او مخلصین په مابین کې چې علامه وا منافقینو به ماء زمزم داسې نه سوای څکلی چې دونه په مړه خېټه باندې د ځانونه پورې وځای چې کوم به مخلصین و هغه نو مقصد دا دی چې د اخلاص دا خو یو امر مخفي ده او مقصد هغه پاره د ماء زمزم دونه زیات څکل دا ور پاره یو چې شای سپیکار محسوس او دا دی هغه یو قسم شرح اصله یا لک رئیسا وکا حب علی رضی اللہ عنہ یا لک حب حضرت علی سے واخلا فإنه كان شدیدا فی امر اللہ حضرت علی صاحب سره محبت ساتل دا د دې علامه ده چې دا سړی منافق نه ده دا د دې علامه ده چې دا سړی حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ سره بغض ساتل دا د دې علامه ده چې دا سړی چې دا منافق ده ولی ولی علامه ده ځکه چی اوس دا حب حضرت علی صاحب سره او مقصد بغض حضرت علی صاحب سره ساتل ولی دی دی حضرت علی صاحب په امور دی اسلام کی آچو ډیر سخت و په امر الله کی دی الله تعالی په حکم کی چو ډیر متصلب او سخت سړی و نو چې مقصد د سره د محبت معلومه شو چې تا دین سره چدا محبت تا چې دنه سره د نفرت تا دین نه چدا په اندر کې تا سره بغض نو ته چې منافقې نو دا دی دی نو حب علی او بغض علی په وجه دا هغه چې کوم دی دا پیکر محسوس سدی چا پیکر محسوس سدی دی خبره چې تا و در دین سره منا اغستا کنه دستا نه من اسی تاسو په دې مسلې باندې سر خلاص وکحب الانصار او لکه حب دی انصار واخلا انصارو سره محبت ساتل فانه لم تزل العرب المعدیه والیمنیه دا دوج کی خپل مقصد دا دی چی دوا فریق و دو با ډیر زیات سره بغض متباغضین فی ما بینهم حتی الفهم الاسلام اسلام دو منځ کی تالیف چکه وغورځاو نو شریعت دا حکم ورته مقرر کړ چی تاسو یو بل سره محبت ساتل مقصد دا دی چی دا با اسلام سره یو قسم محبت ساتلی اکه تاسو یو بل سره بغض ساتو نو دا به اسلام جکا چې دی معلومیږي چې بیا صحیح اسلام د تاسو زړونو ته لاګټ شوی نه ده نو شریعت دا ورته یو علامه او شرح چکړه مقرره کړه فالتالیف معرف لدخول بشاشة الاسلام فی القلب یا وقت طلوع علی الجبل والسحر فی حراسة جیوش المسلمین اوس مثال په طور باندې غرونو ته خیزه او یخنی کې او ګرمی کې او سردی کې او بخوابی کوا او دی جیوش دی مسلمانانو دی مسلمانانو لخکر و حفاظت کوا او دی مخالفینو چکوا مسلمانانو تصیدی کوا نو دا عمل دا معرف تی دی خبر دا لصدق عظیمته فی اعلاء کلمت اللہ و حب دینه چی او دا سړی چی کوم دا دا مقصد دا چی په اعلا د کلمت الله عزم لری او د دین سره چدا محبت تا کنی تو ما دین سره محبت تا لکه تا څنګه دین سره محبت تا مونږ وای مونږ دین سره محبت تا یو ورځ خو مچیرته نه دی مجاهدینو چوکیدارا کړی دا نه مچیرته دشمن طرف ته دزور کنه څنګه ما وشي سړی په خپل اغبا نکله چسی ویریږي نو شاسه وای چې دا مقصد دا چې دې خبره یو پیکر محسوس تا چه واقعی تا اعلی د کلمت الله چه ده هغی که ته چه صادق یی او تا دا عزم ده چه یاره د الله تعالی کلمه آ دی چه سی بلند شی او مقصد دا ده چه تا دین سره چه ده محبت ده تا دین سره محبت ده ځکه دا یو مشکل عمل ده خو دی پاره یو پیکر محسوس چه ده مقرر ده شاه صاحب دیر مجاهد سره او داسی صوفی نه وو صرف اسی په ګټ کې ناسته وظیفه کا شاه صاحب اسما خپل زینی انتظار ده چې ما زیګر بواته بارا او مخکی خوا سونه واده اس ته بخاطر خپل مقصد مریدانو سره به نیزه بازی توری موری هغه مشق مشق دا به چه کول کول خیسته ځوانی خدای ورکړی و درون سړی و دلته به هغه چوغه به چولی و داسې به تړلی و خو اسې داسې اس و کنه مریدانو به سم ورته ساته او ډیر قیمتی قیمتی اسونه به ورته راوستول ښه مجاهد سړی و ولی د ټول خاندان المسیح دا ټول ټول لوی لوی مجاهدین و کنه چی کله انسان مړ شی دا بار بار دا خبره تیر شوی دا چی کله یو انسان مړ شی او دی بیا خپل نفس ته واپس سی او هغه جلباب دی بهیمیه لری سی و الی هیئاتها التی او ایغو هیئتونو ته دیر واپس شی چی کوم باندې د ځان رنگین کړی دا چا د سره مناسب دی د سره یا منافر دي وسره خو هغو تر واپس شي هغه اعمالو خو دالته اثر دونه ډېر نه ظاهرېږي لږ لږ ظاهرېږي خو چې کله دی مړ شي نو د نېکو اعمالو ښه رنګ ظاهر شي او د بد اعمالو چې وي بد رنګ ښه ظاهر شي لا بد ان تظهر صورت التعلم نو لا بدی چې د تبع بیا ظاهریږي هغه صورت تعلم او د تنعم باقرب ما هنالک په هغه یعنی عمل موافق هغه الجزاء من جنس العمل هغه پر رڼا کې به ورته ظاهرېږي ولا اعتبار فی ذلک للملازمه العقلیه او دې کې څه د دې عمل او د جزا په مابینس کې څه ملازمه عقلی نه بل لنوع آخر من الملازمه لاجلها یجر بعض حدیث النفس بعضا او دی وجه نه خو مقصد دا دی چی بعض حدیث النفس آبازو لره راکاږي وعلى حسبها يقع تشبه المعاني في المنام اپ دغه موافقت باندې هغه مقصد واقع کیږي هغه تشبه دی معنی او منام کې چې مثال هغه موافق بیا هغه تعبیر کوي په بس چا کوم پیکر محسوس هغه معنی معنی سره چلري مناسبت لري دی هغه عمل چې کوم هغه هغه سره مناسبت وي کما یظهر منع المؤذن الناس عن الجماع والاکل بصورة الختم علی الفروج والافواه شل وار ملا تر تچدا بیان کړه هغه ابن سیرین سیمنا چې تاسو کو ثم ان فی عالم المثال مناسبات بیا په عالم مثال کې صدا سے مناسبتونه ای چې هغه باندې بنا کې تبنا علیه علیه الاحکام چې په هغه باندې بنا کول شي احکامات فما ظهر جبریل فی صورت دحیه دون غیره الا لمانا حضرت جبریل امین به حضور صلی الله علیه وسلم ته چې ظاهرېده د انسان په شکل کې نو د حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه په شکل کې به ورته چکې د حاضرېده نه د بل چا په شکل کې الا لمانا مگر د نو دا به هسې نه دون غیره نو چې د په شکل کې ورته راته د بل چا په شکل کې نه راته نو دا هسې کیف متفق خبره نه وه دا به نه وه الا لمانا مگر څه دی یو مناسبت دی وجنه دارنګه ولا ظهرت النار علی موسی علیہ السلام الا لمانا دی الله تعالی تجلیات چې موسی علیہ السلام ته اور په شکل کې ښکارا کېدل او بل شکل کې نه ښکارا کېدل دا نو مگر څه معنا دی وجنا بل د چې هغه معنا مونږ ته معلومه نه ده هغه مناسبت مونږ ته معلومه نه ده خو ودې څه مناسبت دی وجنا فالعارف بتلك المناسبات يعلم نعارف دي مناسبات سر اغت پتہ لگی ان جزاء هذا العمل في اي صورت يكون جزاء دي عمل بكم صورت باندې كما ان العارف بتاويل الرؤيا يعرف لك يو سر عارف بتاويل دي رؤيا سر اغت پتہ لگی انه اي مانن ظاهر في صورت ما رآه چی په تاویل د رویا باندې مال قادر وی نو دې مقصد دا چې د هغه د دغه خوب چې کوم هغه پیکر محسوس عمل کړی دا هغه هغه معنوي شي سره چې کولای شي انتباق کولای شي چې دې دا مقصد دا هغه نه دی چې کولای شي خوب هغه تعبیر ربا سره شي وبالجمله حاصل خلاصه خبر دادا فمن هذا الطريق يعلم النبي صلى الله عليه وسلم له دې وجې نه حضور صلی الله علیه وسلم علم د په دې خبرې ان الذي يكتم يكتم يكتم العلم کتم يكتم يكتم العلم چې کوم سړی هغه علم چکی پټی یو سړی د ته مسله معلومه ده ورنه سوال یې وکړي چې یاره دا مسله به یې څنګه ده ده ورته ښودله نه علم یې ونه پټ کړ نو دې به هلته قیامت په ورځ باندې سزا څه وي دې سزا به دا چه مقصد ويكف نفسه عن التعليم عند الحاجت الیه او چا ایغ حاجت تا تعلیم تا چا سز دکی او دای ځان ورنه چکه منه کوي او تعلیم ورلا نه ور کوي نو دی به قیامت پر جی سزا چوي حضور صلی الله علیه وسلم داسې بیان کړی دا يعذب بلجام من نار چې د تبه مقصد دا عذاب ورکا اوسی په هغه واګو د چا سره اور سره د اور والی هغه واګي به خلی کې ورواچولی سی په دې سره به د عذاب ورکا اوسی ولی مناسبت یې څه ده د ده عمل او د دې جزا د ده عمل او د دې سزا مناسبت څه ده سره واضح مناسبت ده لانه تعلمت النفس بالکف ده یو نفس ته څه ورکړی و درد ورکړی و ده یو نفس خفه کړی و ده یو نفس ته تکلیف ورکړی و په چا سره کف سره چې هغه مسله یې ورنه بند کړې وه هغه سره چې تکلیف ورکړی و یو کس ته یخته ضرورت وه ده ورته ښودله نه واللجام شبه الکف وصورتو ادا لجام دا پیکر محسوس تی کف نی لجام دی چشی کیا چولائی کنا دا سی بیرونی سی وچ پیو در ہے او دا پیکر محسوس تی کف وی او دا صورت تی چاوی کف وی نو الجزاء من جنس العمل دارنګي والذي دا مخکې تیر شوی والذي يحب المال ولا يزال يتعلق به خاطره دارنګ یو سړی دا محبت دا چا سره مال دولت سره یو سړی دا مال دولت سره چې محبت تا ولا يزال يتعلق به خاطره همیشه دې پاره چې زړه یې سم ور سره تړلای یطوق بشجاع اقرع نو ده ته به طوق ور اچوو سی د چا د هغه داسی مار چی هغه سر به یې ګنجا یی او ډیر زهریله یی هغه به ده ته مقصد دا ده چی غاړی ته چه سی ور واچوو سی ولی دې څه مناسبت ده مال و دولت سره دې څه مناسبت ده الجزاء من جنس العمل مناسبت دا ده چی دا په دې دنیا کې مقصد دا ده چی کوم مخکې به خزانه دفینې وي غټې غټې نو په هغه باندې به څه ایښي وو، غټ غټ ماران به یې ایښي وو چې څوک ور نه شي روه یې نه خلي، څوک ور نه شي روه یې نه خلي. عرف کې به عام خلکو په خزانو باندې څه وو؟ ماران، وایي فلانی دې خ... اوس خو مقصد دا دی چې دې اسلحې یا دې دغه مقصد هغه څه کنه وختونه اصله مخکې به په دې باندې ماران یا مقصد دا د ایژان له داسې هغه زهریله شیونه دا به یې څه وو؟ په مقرر کړي وو. نو دی وجنه چې څوک دا کار کوي او د مالونه جمع کوي نو دته به شجاع اقرا هغه مقصد غاړې ته ور واغوستل شي دارنگی والذی یتانا فی حفظ الدراهم والدنانیر والانعام یو سړی د مقصد دا چې زناوری دی یا پیسې دی وسره یا دراهم دی او دون مشقت کوي کنه دی هغه په حفاظت کې چې بس شپه ورځ ورته چې دی وکړی دا او بیا غریب وګاڼي او بیا خپل کی او بیا جیب تواچه سو یو سم محبوب چې دی د روپیو نه سم محبوب جوړ کړی دا ويحوت بها عن البذل لله او مقصد دا دی چی آ دونه په محبت کی ګیر شوی ده چی دی الله تعالی په لاره کی خرڅ کولو نه چه دی هغه نه ير بند کړی يعذب بنفس تلك الاشياء على ما تقرر عندهم من وجه التعذيب نو دته به عذاب ورکاو سی په نفس دی اشیاء سره لکه دا خبره ثابت شوی ده چی هغه شینو نه بخدای ورته ماران لړمان یا وخان ادا جوړ کی احادیث کې را درمه ده په چټ کې میدان کې وتا او وګړاو شي هغه په پچ کې پخیزی آب پخیزی مخی میں تبیان کرائی دا والذی يعذب نفسه بحدیدتنا او سمین یو سڑای دا خودکشی وکڑا العیاذ بالله مقصد دا چې خودکشی وکړه ځان په چاړي یا په بل اوس پینې شی باندې مړ یا په زهرو باندې نو د دې څه سزا ده تر قیامت به دغه سي داس کیو بار بار به مړیږي او دا تکلیف په دمانه تیریږي ای آزاد کو او مقصد دا چې آفت تریک نا چې په دې احاطه کړي و غلام او هغه نه چې آزاد کو نو د بس جزا چې ویال ته قیامت پورې جی یو تکو بكل عضو منه عضو من النار نو په عضو منه من النار هر عضو په مقابله دی اخ کې بعد دی عضو دی اور نه چسی بچی نو اخ سترګې دی دسترګې و اور نه بچی و ګونه دی داسې نو مقصد دا چې مکمل به خدای له اور نه بچ کی نو الجزاء من جنس العمل شجه اوس بل خبره بل اصل دادا ينبغي ان يكون طرز بيان العمل بحيث يعلم منه حسنه او قبحه چې ته ترغیب او ترهیب چلای نو داسې انداز بیان به اختیار کې داسې انداز بیان سره به دیو عمل ترغیب او ترهیب چلای چې ایغه انداز بیان نه دی خلق ته دی ایغه عمل حسن او قبح پتا ولګي داسې انداز بیان سره به عمل بیانای چې هغه نه هغه انداز بیان نه دا پته ولګی چې دا عمل قبیح ده او دا عمل چدا حسن ده لکه اوس مثال په تور باندې تو وای چې یو سړی دا چې د جمعات کې کېناست سحر مازنه بعد او تل مرخطا پوری او بیا مقصد چې اشراق وکړ او بیا کور تلاړ نو دا داسې دا لکه ده چې حج او عمره وکړه او نو چې دغه سي بیان کو دا انداز یعنی دا اثر د عمل دی دغه سي بیان کو دین خود به خود څه پته ولګیدله چې په دې عمل کې چې پروت تا حسن پروت تا یا مثال ته وای چې یو سړی د چاته یو شی بخشش کو او بیا مقصد دا چې واپس ورنه چک واغست نو دا داسې ده لکه يو سپی ده کيه وکړي او بيا يې چکي وخوري او دې نه پته ولګېدله د انداز بيان دې دې عمل دې داسې وکړ چې دې نه پته ولګېدله چې دا عمل څه شی ده قبيح ده دا څه ده قبيح ده نو هغه مشبہ مشبہ به دی وجنا یا تمثيل دی وجنا یا دی وجنا دا سه په انداز باندې خبره وچرای چې هغه عمل هغه حسن او قبح به ونه چسی معلومه شي تاسو به پوه شو اوس که ته وایې چې یار داسې خو شریعت نه دی ویلي چې تاسو هبه بیا ما واپس کولا چو هلکه چې ویې ویل چې دا داسې ده لکه سپی چې په کای کې اوکي خو دا د دې خبرې دلیل ده چې دا عمل چې ده قبیح ده دا ښه کار نه ده اوس تاسو په دې خبرې پوه شو نو دغسې انداز بیان به په ترغیب او ترهیب کې سړی چې کوي اختیار کوي شیخانو په دې عمل ده هغو ته په کار ده چې حجت الله ووایي ومنها او بل دا د تشبیه ذلک العمل بما تقرر فی الاذهان حسنه او قبو بل دا چې تشبیه دی عمل به په یو شی سره ورکه چې مقصد دا چې هغه ثابت شوی په اذهانو کې حسن او قبو هدیغه نو بیا بدینه دی عمل هغه حسن او قبو پتا ولګي اما من جهت شرع او العاده یا دی جهت شریعت نه یا دی عادت نه وفي ذلك لا بد من امر جامع بین شیئین او دی دلته ضروری ده چې مشبہ مشبہ به امام مینس کې به یو امر جامع وي چا به مشترک بینهما ای ولو بوجه من الوجوه اگر که هغه بوجه من الوجوه ولنی کما شبه المرابط فی المسجد لکه یو سړی مرابط ته معتکف ته په جماعت کې بعد صلات الصبح الی طلوع الشمس بصاحب حجه و عمره نو داسې مثال دا لکه حج عمره کی مقبول شجی دارنګي وشبه العائد فی هبته او مشابه کړی سو هغه عائد فی هبته چې یو سړی په خپل هبه کې بیا عودو کی بالکلب په هغه سپی سره العائد فی قیه لکه ده په خپل قیه کې چې بیا چوکی سنډا ګډ کې او شوری کې په سره پای پیشي دارنګي ونسبته الى المحبوبین او المبغوزین دارنګه مقصد دا چې یو عمل عاملین و نسبت اغا محبوبین ته وشي یا مبغوزین ته وشي او پته ولګیدل چې دا عمل محبوبین ته منسوب ده نو دا چې شاید یعنی ش عمل ده دا مبغوزین ته منسوب ده نو دا چې شاید بد عمل ده والدعاء لفاعله اوله یا مقصد دا چې شاری دعا غوښتي چې څوک دا کار کوي نو ایغو دی پاره دعا غوښتي او کله یې بددعا غوښتې چې څوک داسې کوي نو خدای دې لعنتونه دې په هغه تباه شي او داسې دې شي او پته ولګېدله چې هغه عمل محبوب ده هغه بل څه شی ده مبغوض ده وکل ذلک ينبه علی حال العمل اجمالا ادا هر شی چې کوم دي دا ټول شی نه دا تنبیه ورکوي په حال د عمل باندې اجمالا من غیر تعرض لوجه الحسن او الکبه بغیر دې نه چې التوجه دي حسن او کبه پکې بیان شوی خود دغه نه خود به خود اجمالا معلومیږي چې دا شی کبیره ده بل څه شی ده حسن ده لکه مثال که قول شاری تلک صلاة المنافق یو سړی دا ترای ناست ناست چې لمر زیر څه ترای لډو کوي لا تاش کوي لا څه نور رامي توپ کوي لا په دنیا دنیوي دندو کې چې دا مشغول ده چې لمر زیر شه دلته زر راغی زر زر چرګ غوندې ټوکارې ووالې نو حدیث کې رادرومي تلک صلاة المنافق دا دی منافق موس دا او دین پتہ ولګیدل چې دا په دغه وخت کې دا موس کول چې دی خکار نه دا یا ولیس منا من فعل کذا ځنې ځای راغلی چې چا داسې وکړل لیس منا من سرق سرقتا فلیس منا دا دی مونږ نه نه ده او معلومه شو چې دا بد کار ده چا داسې کار وکړ دا دی مونږ پار کی نه نه ده یعنی معلومه شو چې دا دو خط شریعت کې چې دا مبغوس کار ده یا مثال دا سے لفظ ہوا لیس منا من فعل کذا یا مثال پا زن زیدا سے راغلی پا حدیثو کی گن شای احادیثو کی راغلی چی یو عمل وی نو ورسر اخصری وحاظ العمل عمل الشیاطین دا دی شیاطینو عمل دا یا دا عمل عمل دی شاد ملائکو دا او پتہ ولگے چا مبغوز دا دبل چدا ممدوح دا یا راغلی ورحم اللہ امران فعل کذا کل پا حدیثو کی دا سی یو مضمون راغلی رحم اللہ امران فعل کذا و کذا پیغ دی خدای رحم کی دارنګ مقصد دا چې ونحو هذه العبارات دارنګ نور عبارات راغلي نو دغه نه خود به خود هغه محاورې نه دا پته لګېږي چې یاره په دې شي کې حسن پروت ده که په دې شي کې چپ پرت ده قبح پرته ده ښه جي بل اصل بیان کیفیت العمل عند الله تعالی و عند الملائکه عمل کیفیت په بیان کې عند الله و عند الملائکه چی دا عمل عند الله مقبول ده که مردود ده او دا عمل باندې فرشتي خوشحالیږي که خفه کیږي چې دا بیان کی نو که یو الله تعالی خو ته یو عمل پسندیده او دا ښه عمل ده که الله تعالی خو ته خوښ نه نو دا بد عمل ده که ملائکه په هغه باندې خوشحالیدل ښه عمل ده که نه خوشحالیدل بد عمل ده ومنها حال العمل في كونه متعلقا لرضا الله او سخطه وسببا لانعطاف دعوة الملائكة اليه او عليه كقول الشارع ان الله يحب كذا وكذا یا ان الله یبغض کذا و کذا چی دغسی هغه چور ته راغلی خود به خود پته ورنه ولګیدله زیارت دی دارنګ دی کول دی حضور صلی الله علیه وسلم تو ګورا ان الله تعالی و ملائکته یصلون علی میامین الصفوف چکم دی صف هغه خي طرف ته ولاړی خود وای چې دی روایت پر هغه نشته اصل کې دا روایت صحیح دا سیدا چې کوم صف ډکې خالی صفیه ډکې نو پیغه باندې الله تعالی چې وی او فرشتي پیغه باندې رحمتونه یې او فرشتي ورته دعا دي چې کینا چې صف کې خالی ځای چې کې ډکې او مونږ ولکه خور دونه خالی خالی ځایانی داسې صف نه چې درې سلورو کسانو ځای ځای په ځای پکې تا مقصد خالی نه خدای دې رحم وکړي په مونږ وقد ذکرنا سره والله اعلم وعلمه اتم دا نور به متر تفصیل خدا الله الرحمن الرحیم باب طبقات الامت باعتبار الخروج الى الكمال المطلوب او ضده حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پدی باب کے د دې خبرې بیانول غواړي چې د انسان د پاره چې کوم کمال مطلوبه ده یعنی هغه کمال چې د انسان مطلوب ده او انسان هغه چې کی حاصل کی نو هغه کمال مطلوبه چې هغه سعادت اخروی ده سعادت اخروی ده او اخروی کامیابی ده نو په دغه اعتبار سره او د دې ضد چې کوم دی د سعادت اخروی ضد چې هغه مقصد دا ده چې اخروی ناکامی ده په دغه اعتبار سره دی امت دا چه دی طبقات دی یعنی دی سعادت چه دا انسان حاصلی نو پدی که دا طول انسانان دا یو شای ندی پدی که چه دا فرق تا او دارنگی دا دی سعادت زید دا چی انسان حاصلئ د سعادت ضد چی کوم دی داسی کا نو په دی کی مقصد دا دی چی د طبقات د امت دا یو شی ندی نو شاہ صاحب په دی باب کی د دی خبری بیانول غواړی چی دا طبقات تی امت په اعتبار دی خروج الی الکمال المطلوب سرا او په اعتبار دی اغا ضد کمال مطلوب سرا طبقات تی امت دا برابر ندی بلکه په دې کې چې دا تفاوت دا یعنی مقصد دا دا چې مسلمانان چې دي آپ درجه کې برابر ندی چا درجه لکما چا زیاته داسي دارنګ کفار چې دي هغه په اعتبار دی کفر سره په درجو کې برابر ندی چا سخت کفر دا چا کفر یا ور سره ظلم هم وی دغه سي طبقات دي چي دي طبقات دي نو شاه صاحب په دې باب کي ددې خبري بيانول غواړي باب طبقات الامت باعتبار الخروج الى الكمال المطلوب او ضده باب دا په بیان دی طبقات دی امت کې په اعتبار دی خروج سره په طرف تی کمال مطلوبه او ضد کمال مطلوبه والاصل فی هذا الباب قوله تعالی فی سورة الواقعة دا اوس په دې خبرې باندې دلیل ترته پیش کړي چې د طبقات دی امت په اعتبار دی خروج الی الکمال المطلوب او په اعتبار دی هغه ضد دی کمال مطلوب سره د طبقات کی امت کې فرق ولی دا او په دې باندې څه دلیل دا هغه دلیل درته پیش کړي والاصل فی هذا الباب قوله تعالی نو لکه دا مقصد دا ده چې تاسو موږ محاورې کوي چې فلانه فلانه خو فلان مقصد دا ده چې سو وایا یعنی دا خو ډیر ډیر هغه سړی ده او فلانه چې کوم دیغه په کې تسوایا خدا او بیا موږ وای چې دا فلانه فلانه خو فلانه ده فلانه خو چې دا فلانه ده نو اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه دی نبی علیہ السلام نه بعد بیا دی, دی کتاب او دی قرآن کریم وارثان چوک تی اغا دی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چکم علماء دی او چکم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا حواریین ملگریو اغا تبیا مونگ دا چکو یعنی پا میراث کی ورکو یعنی دا دی ایغو پا ذمہ باندې شو